عصا او د سين د عصا اې په ذال او په دې سين د محذورن او د عصا کې انفتاح خو صحیح طریقې سره ادا کا خالص طریقې سره چې د بل سی بوی پکې نه داولې خوف اشتباهه د وجه د یاره د التباس د دې نه د ګډوډېدو د دې نه بمحظورا عصا د محظورا او د عصا سره معنا دا د کتا محظورا کې ذال صحیح ادا نه کو انفتاح سره نو ضوابط جوړ شي دا سه بشي لکه محظورا او که عصا کې د داسین انفتاح ادا نه کو نو دا شي بس چې عصا نو د دې نه وای ځان وساته د دې وجه نه ابن المصنف ذکر کړي فیم بغي ان يخلص كل من الاخر هر هغه حرف صرف دا صاد او سین او ذال او ضانا هر هغه حرف چې هغه کې د بل سره اواز یو شان دی یا مخرج نږدې نږدې د یو د بل نه جدا کول پکار دی صحیح شو خوفش تباهی کې دا ضمیر چا تراجه دی تیارې د التباس او د ګډوډېدو د څه نه نو بعضې وایي د دې حرف منفتح نه اشتباهه د وجه د ګډوډېدو د دې حرف منفتح نه دا کوم کې چې انفتاح دی یا خوف اشتباه کل واحد د یاري د اشتباه د هر یو د د وجې د اشتباه د هر یو د دې دواړو نه چا دا ویلي یا خوف اشتباهه د وجې د ګډوډېدو د دې مذکور نه بیا مفرد صحیح دی د محظورا او د اساس قرار مصنف رحمه الله دې ځکه دا ذکر ذکر کړ چې دا ذال او ضا او سين او صاد د دواړو مخرج یو ده کنه ده د ذال او د ضا مخرج یو نه ده او د سین او د صاد مخرج یو نه ده د دې دواړو دواړو مخرجونه یو دي نو دا د یو بل نه بوس پس جدا کو په صفات سره به جدا کو چې په ذال او پسین کې دام راغله قران کې عسا او عصا ګورا دا حکم بیا عام دی هر ډک حرف او باریک حرف هغه به د یو بل نه جدا کړئ چې چرته څه ونه شي او دا درته په مخارجو کې تیرو هو که ستاسو یاد دي په څه کې تیرو مخارجو کې تیرو خو که ستاسو یاد دي او غالبا د دانی زیب د التحدید نه مونږ تاسو ته هغه عبارتونه ویلیو وایي کله چې اشتباه د دواړو لفظونو راشي د سین او د صاد نو یو بل نه جدا وایي اثر الندامت تا سین سره دی بل ذکر ازي وا اصر واستكبر استكبارا نو دواړه اثر رو اثر رو دي چرته یو شانته ونوي څوک په دې پوه شو دلته یو سوال دی سوال دا دی سره د دینه چې دا ذال او ضا او سین او صاد پدې کې دوست دو صفاتونه داسې دي چې هغه یو د بل نه جدا کول کوي دا ولې سوال دا دی دو دو صفتونه پکې موجود دي چې یو د بل نه پاغي جدا کیږي نو بیا یو لیو چې خاصه کدا غینا په صفات وسم جدا کیږي نو جواب دا دی دای د دې وجه نو فرمایل چې کله ناظم سیبوی چې د دې انفتاح خالص وایا نو دینه بالمقابل ته اطباق ثابت شو او استعلام ثابت شو دواړه ته ثابت شو د دې تقابل د وجې اصل کې په دې سوال کې زه لګ ګډوډ شوم نو بیا ورته ګورای سوال دا څه دی پکې صفاتونه دوه دوه دي څرګند وایا نو پدې کې خو دو سره د دینه چې په دې سلور حروف په دې دوو حروفو کې ذال او مقابل کې ضا ده او سین او مقابل کې صاد ده دوه صفاتونه ممیز د ناظم صاحب دا یو اول صرف ذکر کو چې انفتاح سرګند وایا دا یې اونوي چې د انفتاح سره استفاله سرګند کا د هغې وجه دا ده چې د ده چې کله ووې انفتاح دا جواب دی د صرف انفتاح ذکر کو چې انفتاح خالص وایا د دې بالمقابل سره وتل چې اطباق هم پکې مکوا استعلام پکې مکوا په خبر باندې پوه شوي کنه که اوس د دا ویلې وي چې استفعال سرګن کا نو مقصد بداو د استعلان خاص کا خود اطباق خبره به پکې نه وي نو دې سره د اطباق خبره هم څه شو راوته او د استعلام دویم دې ځکه یو سوال دا دی ظاهر نه دا معلومیږي چې ناظم صاحب محظورا او عصا د دې د انفتاح د خالص کولو په ځای د محظورن او د عصا اطباق لحاظ ساتل ذکر کړی وي چې دا سه ذکر کړی وي چې د محظورن او د عصا د اطباق خیال ساتي چرته دا د محظورن او د عصا سره سره شي مشتبه نشي دا پکار وو چي ويلي وي ولي اطباق يو اهميت والا صفت ته چي د هغه خيال وساتل شي نه انفتاح قوي صفت ته کنه اطباق جواب دا غینه دا ده چې مخکې د حروف اطباق خو ذکر وشو کنه ته ناظم صاحب چرته داسې پکې قاری ور دننه نشي په دې حروف اطباقو کې چې بیا انفتاح ولا مطبق کوي نو ځکه اوس وی چې انفتاح غوړ خیالم پکې ساتل لګ لګ څوک په دې باندې پوه شول ورا شدتم بکافن وبتا کشرککم وتتوفا فتنتا معنی، لحاظ وساته، راعي، لحاظ وساته، شدتن د شدت بکاف و بتا په کاف او په تا کې په کاف او تا کې وې د شدت خیال وساته مثال به څنګه کا شرک کوم لکه شرک کوم کې چې کاف راغله کا شرک کوم داسې وایي مه وایه لکه بعضې عجمیان ورسره اواز وباسي څنګه لکه اوس مثلا وایي اکرمک اک اکرمک دسی وکو اواز ورسره حالان کدل تا اواز بندول پکارو کنا اک رمک تاسو ویل پکارو هم خو بکې سمشتا خو موږ د شدت خبره کوو اوس کدی وی چې اک نو بیا د اواز جا یا بعض سړی تلاوت سي سستی صحیح جو شیر کی کوم شیر کی کوم اوس دوی شیر کی کوم شیر کی کوم لکه د چې مسلمان مخ کې شي ته چې موږ د سواد نه وای او که یو ځای یې او که فاصله یې پکې لکه فتنه تا کې فاصله ده پکې ها فتنه تا دوه تاګانې راغلي خو منځ کې نون فاصله شوی خو اهتمام یې ډېر وساته اے بیا وای مع ما فيها من الهمس والترقيق واذ لا منافات في ذلك خو غره همس او ترقيق په پکې کې اے سانا مراد څه شه دي هغه سا چې आवाज مور سره وي بو شوي کنه نو هغه نه ځانو سره ځکه دی وای وي ورسه منافات نشته په مند سکه د شدت او د همس کې ها په وخت دا دا کولو د شدت کې اواز به نه جاری کې او همس پکې کول شي په خبر باندې پوه شوي کنه د دې ځکه د کاف خبر او کا چې دې کې بداسه نه کې تاسو هر یو حرف چې مکرر راشي خیال به ساتي ښا کما ينطق بها بعض الناس وربما جعلت سينا اذا كانت ساكنه نحو فتنه کله چې څوک سین جوړ کی څنګه وای هه فتنه فتنه هسه باندې کې ها موږ ویلو مخکې په حمز کې واتسلو غلط دیو جن او امام سی بوي وای چې دا د حروف قلقلهونه دي حاجی او مکی سے بیا ذکر کړي الرعایه کې خاجي څنګه په حالت حرکت کې د ذکر ذکر کو چې په حالت د سکون کې اسم خ ادا کیږي د هر صفت اظهار په حالت د سکون کې خ کیږي او په حالت د حرکت کې چې کوم دی دومره نه کېږي نو دی وایي حالت د حرکت کې خیال وساته که شرک کوم وتتوفا فتنته او د دانه دی ویلي چې په حالت د حرکت کې که په حالت د سکون کې خو مثالونه صرف د حرکت راوړي د عموم ذکر کړي وراعي شدتا بکافن وبتا د شدت خیال وساته او مثالونه یې صرف د حرکت راوړي دي، نور د شدت خیال به په هر څه کې ساتې، که په حرکت کې او که په حالت د سکون کې، خو که ده دا مثالونه د حرکت راوړي، نو په دې کې خیال ساتل په نسبت د هغې ډېر ضرور دي، که پوه نه شوئ په خبره. خو دلته وره دا معنا نه ده چې ګنې حمس به پکې نه کې ازان له خبرې دي نو حمس خبره دې کې ته څه لره وباسې چې یو سړی وایي حمس به نه کې اوس دلته دا خبره ذکر کړو یو بعضې یو سوال ذکر کړی وایي په کار ده چې ناظم صاحب ویلی و چې په دې کې د حمس شي ځکه ضعیف صفت دی ضعیف اکثر پټ شي دا یې نه ویل چې شدت شدت خو قوي صفت دی سم څه کیږي ادا کیږي پکې جواب دا دی چې کله د غفلت او د ذهول د وجنه د دانم ادا کیږي د دې وجنه ناظم صاحب د چانه باورې دي چې دا به نه ادا کړي نو د دې وجنه د دې تخصیص کو ورنا هغه څه چې د فن په کتابونو کې ذکر دي چې د همس په خیال ساتي السفهاء اته ګوره دا وجب پکې د ورته السفهاء دا وقف کې حمزه سے پنځه خمسه القياس ورته وي نو ورا شدتن بکافن و بتا انو نو و بتا دا په پچا باندې په قراءت حمزه کې ویل کی نو دا دغه وجه نه ویل شو نو رومي سه بیلی دا ضرورت شعری د وجه نو کده بعضی وای کنه وای د حدیث کې د روایت د وجه عذاب شوی دا د ضرورت شیری د وجه نه د عذاب شوی نو ما ته دا خبره مزه په دین راکې چې دوی د ضرورت شیری د وجه نه د عذاب شوی نو تشیر خو ضرورتو وراع شدتا بکاف و بتائن کشیر کی کومت دو پا بدتا خو زرغون نه برابرېږي نو بعضې دا ذکر کړي لکه المنح الفکري والا مولا القاري صاحب ذکر کړي چې وایي رومي صاحب چې ویلي چې ضرورت د شعري وایي ضرورت د شعري نه دی وایي دا چې کوم دی څه شی دی د حمزه د حمزه قرائت دی نو دا خبره داسې مناسب نه ښکاري ما ته ټیک د حمزه قرائت ته ادر سره زموږ خو دلته پیولي عملو شو هغې نه خو چا انکار نه دی کړی، رومي صاحب خو انکار نه کوي چې دا د هغه قرائت نه دی، د هغه قرائت دی، منو مونږ هم چې د هغه قرائت دی، خو دا دلته پې عمل ولې وشو، بل ځای کې دا قرائت ولې ونه چلولو په شعر کې، نو بیا به دې راځي چې دلته پې ځکه وکړو چې هلته کې وزن نه برابر دی، نو ضرورت شعري نه شو. ها وجه ملا القاري صاحب دې په مخه کې بیا به دې نظر هم نه لري. ځکه که تانه څوک تپوس وکړي چې دا منظومه خو د روایت حفص ده نو حمزه صاحب دا قرأت یې پکې ولې استعمال کو پوه شوئ بس